ریاض الصالحین حدیث نمبر 30 حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت دے بادشاہ او کافر ظالم داغه د پاره یو ساحر او وګد روایت شروع ساحر شکل کمزور شو بیوس شو وېزه کمزور شو ما بوډا شو ما دا هدغه څه وفات شي سحر او جادو هغه ته وی یو کس ما ترولګ یو غلام جزوتا سحر زکوما او ډیره خدا بادشاہ ول یو ولک ولګو دی ولک ملګرتیا په لار د یو راهب سره علاقه دې نیک سره نو هغه نه علم حاصله او پوښو چې دا سیر او تدل اس زندگی تبا کولی ناغه ساحر بټکاو چې تول لیټرالی هغه وې یرا هغه تنگ شو پیر صاحب ته وی چا هما تنگي وې تا هغه توا چې ذکر کی ساره او چې ما سره نا وخت راځي او چې هغه سره ځي نو ورتوایا چې زه کور کی سارو ما او چې کور ته راځي نو تو تو توا چې زه د ساحر سره سارو ما مخکې بیان تیر شو فبینما کم زه فضا من شاء فدفعه الى نفر من اصحابي موږ ډېر مخکې ویلو بادشاہ معلومات یو کړو نو د بادشاہ سره چې کملون کا سو غیر راګیر کا څنګه ټیک شوی وي داس یو کسو دوای را کو شاو ما ته خیا اغا او خدا چالرا الک لرا چې دا الک دا کار کړو ما ته دا مسله خود یو بادشاہ الک گرفتار کو سزا ور کولا ناغا سوکو خدا اغا راهو خدا او دریواله زره زره کړی کینوي فاین رجا عن دینه و الا فقذفو کچته دې د خپل دین نه واپس شو خو پرېګری او که واپس نشو نو فقذفوه نو سکه وګرځوي دلته سمندر ته وګرځوي فذهبوا به دلال فغسرا فقال وی وی اے الله کافی شاد ای لرزما ته طرفنا پاس چې تسا خو غشي کشته کې سور ده فن کفات منهم السفینه نو راواو لیدا په دې باندې کشته نو فغرقو دې غرق شو چې کومه بیړې یو کشته کې دې ناشتو نو دعای به دعای ولوکړه بیړې په الله بند کړه ما فعلا بی اصحاب کا بادشاہ ته تپوسو کو چې ستا ملګری څنګه دي نو وی دا کفانیهم الله کفانیهم الله کافی دي کې دای لالا کافی دي چې دینه الله زما د پاره کفانیهم الله فقال انوی دول الملک بادشاہ تا انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به نه ته وجون کې زما تر دې چې ته او کې آ کاج زو حکم کوم تا تا غلام ته ته مانه شو جلې چې سو پورې تا ته ما یو کار نه خو درې او هغه دې کړې نه قال الک ورتوی تجمع الناس بادشاہ ته وی جمع ک خلق لرا فی سعید واحد په یو صاف میدان باندې وتسلبنی علی جدین ها جمع کا ته خلق لرا فی سعید واحد په خاورا یو کې بیا بداسي وي چې کله زره په سانګه د کجوري کې براوي ځان کړم تمامي مخلوق ولال له او کې به د غشه په مند لیندې کې ثم قل بیا وایا بسم الله رب الغلام په امداد الله چې رب د غلام دی نو بیا کې دا غشه پمند لندې کې ثم قال بیا وی بسم الله رب العالم په امداد الله ها چرب د غلام دی ثم رماه بیا وشتا غلره فوقع سام الناس ها نو واقع شو غشه فی صدغه په صدغه دا کې په اننګو دا کې نو کې خود لاس فل فی صدغه په اننګو فما تنو مرشه یا د دې لاس دوګي او د دې مخ تر منځ چې کوم ځای لري ځکه ولګي هغه نه عمل شو به افواه سکک پاغا لارو کوسو کې تر ډېری غصې د وجه نه تکسور شو او حکم یې وکړ چې د اړې کوسي په سر کې یو کند وکنه فحدت وګوره فامر بالخدود حکم وکا په خندقونو باندې بیا فائسکک پارا کندو کنستلو په کوسو کې وس هغه صورته بروج کې چې د واقعیا راځي خندقونه کنيسو حدود فخدت او کله سله شو خندقونه په حکم د او عذر ما فيه النيران اوا چول شو پای کې پا خندق کې ورونه قال انوي فاحملوا من لم يرجع عن اسوک چې واپس نشد خپل دین نه ومعها سبي خذ سره ماشومو ماشومه ته ورته گزار کا هم د کونه کې نستیو خذ ځان خلاص او چې کېږي په ماشوم باندې خلاص شم خلاصې دا کلا فقال لها الغلام نبی دې خپل مور ته غلام ملک یا امه اسبی او مور صبر کوا فانك على الحق یقینا ته په حق باندې رواه مسلم ورا اوس د مشکل الفاظ باندې کوي ذروه الجبل د غر سر او زروه ملي شي القرقور دوالا کافونه په پیسه سره ویل کیږي دا ډېر یو قسم نه دی وهي بکسر زال المعجمه او دا په کسر د زال سره معجمه ویل شي او په زمي سره ویل شي یو ګوره مهمله الفاظ دي بل معجمه دي مهمل هغه ته وي چې پاغه د پاسه ټکې نه لکه دال لکه را لکه سین او معجمه او معجمه هغه حروف چې پاغه د پاسه ټکې لکه شین